سنتن او چې شیخ میلان راغی خي طرف ته او شمالا صف طرف له وله طريق اخر بل لا رحم ولا لا يزم النظام اللي ما مر ولو ان فلتت الدابه هلکه سړي پلاس کې لکه غواني ولله میخه نیولې ده هغه زور او په او په سینه څه شول خلاص شول ها چې دنه خوشي شي فقال محمد هي دا جرح د اجماع المنفرده تا هغه زور دنه کړو دنه خلاص شوی او لأن الفعل غير مضاف اليه ځکه فعل غلط مضاف اليه مولا دني ولید ته دې پرګری لکه خوشي کوي د چې څنګه نیول ته د فعل لکه هغه نتلل او قتلل نه تلل او د غوا پیل څه تلل د غوا زور وکړو وکړو کو نه خلاص شول دا خو دې پیل خو به عیني هله کړل دي نه وخت فل غیر لعدم ما یجب نسبت الیه ځکه موجود د هغه چې سره نسبت ته پیل ته وشو د ارسال او اخواته نه ارسال کړی نه سو کړی نه قیادت کړی نه ور باندې سور بلکې انفلات صورت راغی انفلات پیل لکه د جناور چې چې زه به سام لحم خدای دې لحم نه مسات پښتو په کې دګټ صحیح ده نو څوک ور باندې بار وړي نو څوک ور باندې سوريږي ها او نو سي جمال او زینت په کې اکثر خلکو د څه لپاره ساتلې اختر کې پاره قرباني کې پاره د قرباني ګډ زنده باد وی کو وی وزیر اعظم صاحب چې الکه بکر کی قرباني کې بکر بنیا کا خلا دا مقصود منها هو لحب مقصود وغلا فلا يعتبر الا النقصان نه متبري مګر نقصان ده څه وخی وخی قیمت اوس کم شو کنه دی په وستر کې باندې لکه دې شاله ګډي خوراک باندې شي کول چې دوه سترګې ټیګه لګا بیا خګوي تا خبرې وفي عين بقره الجزار هلکه د د دې تصاب غوا د غوا او یا یې اوخ دی جسور اوخې دی یو سړی راغی اوخ سترګې ور باندې وایستله د غوا سترګې ور باندې وایستله ورو به د قیمت نقصان نه ده ورو به د قیمت پښتو پرې کړه اوس تفصیل درته کوي وکذلک فی عین الحمار د خر چې کوم دی د هغې سترګې ور باندې وایستله د هغې ورو به د قیمت والبغل قچر او فرس اس اور ولا قیمت وقال شاعر فيه نقصان ايضا فريق هم هغه نقصان ولا کی اعتبار مشات اي قياس مشات ولنا ما روى من قال دليل رسول الله مبارك ده حديث انه عليه الصلاه والسلام قذف عين دابه ضرب القيمه وهكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه حضرت عمر په دې باندې فیصله کړو او بل نه فيها مقاصد په دې غوا وخت نور مقاصد هم دي سوى اللحم سوى السن وسلم ما ته زر وای زوی دا مضبوط بدن هم ډیر مزه کوي اوس کتم کمزور وي او ځلې فشا کول کوم څه سره کول یاد نه ټول دعاګانې را ته کړی چې سمې یاد نه سره على كل حال تاسو کله کله پلا فشا کوي خره د سمه ده لکه کې نه نسې پلې خو نه خو سره خپل ښکار وګوره امین امین مرجان استاد تاسو ته وګوره څه عجیب غریب ځواني خو یې ولول کړل کنه والجمال او کنه دي وزینه او دا شان عمل انسان عمل کوي کنه فمن هذا الوجه تشمل الادمي مشابه سره انسان سره او په انسان کې الکه وایي دیت لازم لازمي نقصان نه لري ها وقت تمسك للاكل کله کله ماخذ کول شي لپاره د خوراک فمن هذا تشبه المعقوله بیا مشابهت معقولات سره بیا لکه هغه زمان د نقصان یو پکې فعملنا بشبهين نو موږ په دوه شبهين عمل او شبه الادمي في ايجاب ربع سره مه هیڅ د قیمت ورو د قیمت په شان سي دیت باندې ها او بشی بل اخر او په بل باندې عمل وکړ نو په کاله چې دا انسان سره مشاوي ته انسان یو سترګو باسي څوره لکه لازم دي نسب په کاله چې دې کې نسب قیمت راځي مګر نه کایني انسان خو نه د انسان مشاله کوي کله کله خو خلک وخو نه خوري نو هغه نه مراکم کله کوي پښتو پری نو نقصان هم پکې راغی دوی ته خدای ته به لغر کړه دوی خپل دي دوا لکوي دي سړی دي چې دا څوک دي بوزي کړي یې درس ها البته اعین عیناها دوسترګي د دابي وعلى المستعمل فكأنها ذات لكواي أعيد أربعة أجرب بفوات على أهدهما قال ومن سار على دابة في الطريق لو خير نفسه نفسه فاتي لخذهم ها پلار کې روان ده او نه مطلب استاد یې متور کړل چې یو خمونډه والله ورکی فضربها رجل ویو باتی ورته سم د تکوم ښه فضربها رجل لکه نه مطلب استاد هو احد دا کسباز هو هغه دا اس او نه خته هي او چخولتي چې چخور کېدل چخې کې دا زور ده هغه دا چوخي کړ او نه خطا فنفحت رجلا الک اسوونه واجهل بل سره الک او هل فلتو بعد او ضربته بيدها يا فدا او اسو چې ذکر دش دشي اس کتلې عجيبه مزه کوي الک په دې مخ خپل باندې سره او هل او نفرت یا لکه او نفرت دا مله چې تیس ورته چې تنفیر پکې راشي منډه کې فصدمت اکسیډنټ یو کړه یو کړه اکسیډنټ یو کړه سړی سره قتلته الکه دې دابي سړی مړ کان ذالک علی الناخذ د مطلع استاد کار دی وشه دا پتا دون راکب راکب غریب خو سم صحیح طریقې سره اصول سره لکه وای ناستو تا کو هل نه وای تا چخ نه ور کړې دا لکه یو تاوان نه پیچدل هو المروي عن عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ولا انا راكب والمركب مدفوعان ورته د خپل لاس باندې سره وهلې د مړ کړي او له ان ناقص متعاد او بل دا چون کې دا چوک چول ورکی دا زیاتې کون کې په تسبیبه ها په سبب کې ته ویل نه دي دوی ویل چې زما د اصل غوني اوه په خپل لکه د لمسو چې امین مرجان استاد سور خپل ښکار په اسمان چې کوم د ناس راځي چې لغونی کی چې څنګه مزه کوي پښتو کوي یزه مونږ کړې سړی اسرا واستلې اسو ډېر په خوا کې سره نو یو څو یو زما بل ورو هغه سره چې لاړ اس په بهر راوځي دواړه ور باندې سوارو شول نو ته چل راتلو ډېر خي وردول دواړه ځکه خو اصلا انا خلاص اوس خو په خپل غم خو نو چې مونږ خوب شولو غم خو لا چې پر بیا څه ولا شو تعالی هم سلام راولي ول کور تم را وستلو وایم وراکب فی فعلی غیر متعلم او راکب پر خپل فعل کې د زیاتې خو نه کوي دا خلک څه طریقې سره پلار روان دي نو فیترجه جانبه د ترجیح فیترجه ترجیح ورکړ سو جانبه جانب د ناخص له کی تغریم پاکستان له کوا په نسبت غرامت کې د جرمانه کې دلر ولې تعدی زکه د زیاتې کړل اگر کله قتل لپاره خوراکي به مرکز واره سبب دي لیکن هغه سبب غیر متعارض هذا سبب متعارض خدم حتى لو كان واقفا ضابط على الطريق يكون زمان الراكب والناخص نسبين كدا ولا روا بلاركي